محترم مفتی صاحب احمد فاضل غزنوي ورور پښتنه کړې ده دی وایي کله چې زموږ د تشکیلونو وخت سي او سفر مو پیل کیږي نو دوه حالته وي یو دا چې موږ خپلې سیمې ته په لاره یو او د شرعي سفر مسافه وي نو په دغه مهال موږ د لمانځه نه وړاندې او وروسته سنت کوو او که نه سره له دې چې له موږ څخه د موټر د تلو یا د ملګرو د تلو هیڅ ویره نه وي. دوهم، موږ چې کله سیمې ته ورسیږو، هلته هم زیاتره ملګري مسافر وي، خو دا نه وي معلومه چې موږ به نن شپه چیرته تیروو او سبا ورځ به مو چیرې وي. په دغه مهال د سنتو حکم څه دی؟ مهرباني وکړئ موږ مجاهدینو ته دغه حکم ښه واضح کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا و مصليا و بعد. د دغه ورور د پوښتنې په ځواب کې بايد ووايو، کله چې تاسو له کوره ووځئ او د سفر په حالت کې ياست، نور که د دښمن وېره وي او که نه او که له تاسو څخه د ملګرو د تلو وېره وي او که نه، تاسو بايد په دغه مهال سنت ايله کړئ. البته فرض لمونځ په ښه اطمینان او مسنونه طریقه سره ادا کړئ او په سفر کې دغه څلور رکعتیز فرض قصر کړئ او دوه رکعته یې په ځای وکړئ او کله چې بیا تاسو خپلې سیمې ته ورسیږئ هلته که څه هم بیا تاسو ته دا نه وي معلومه چې زموږ به شپه نن په دغه کلي کې وي او که به په ماغه بل کلي کې که د دښمن ویره نه وي او نور تکلیف هم درته متوجه نه وي د هر وخت له فرض لمانځه سره قبل الوقت سنت او بعد الوقت سنت دا ټول ادا کوئ بلکه بهتره ده چې سنن غیر مؤکده او نوافل هم هېله نه کړئ او تاسو باید په دغسې حالاتو کې د الله تعالی ذکر، تسبیح او ښه پوره چې موقع درته برابره شي ښه پوره تلاوت وکړئ. دا خبره د حلبي کبیر په پنځه سوه پنځه څلوېښتمه صفحه کې ذکر شوې، همدغه ډول د عالمګیري د لومړی ټوک یو سل او نهه دېرشمه صفحه کې او د بحر الرایق دویم ټوک دوه سوه دېرشمه صفحه کې، همداراز د شامي په دویم ټوک اووه سوه اووه دېرشمه صفحه کې هم ذکر شوی دی. همداراز یو بل ملګري پوښتنه کړې ده، دی وايي، موږ څو تنه مجاهدین وو، په یوه چمني کې لمونځ کول، سجده مو په وښو لګېده، د ځمکې ټینګوالی مو نه وي محسوس کړی، خو لمونځ ټولو وکړ، همداسې ډېر وخت مجاهدین په وښو یا چمني کې لمونځ کوي، نو چې تندی ځمکې ته ونه رسېږي لمونځ یې صحیح کېږي او که نه؟ د دغه وروڼو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایو، چې هر څوک چې په چمني، وښو، پنبه وو، نالۍ یا نورو خاشو، باندې لمونځ ادا کوي نو د هغوی لپاره ضروري ده چې تندی به یې په ځمکه یا هغه ځای باندې چې د ځمکې په حکم کې وي لګېږي او تر څو پورې چې په سجده کې د ځمکې یا د هغه شي چې په معنا د ځمکې کې وي ټینګوالی محسوس کړی نه وي نو لمونځ یې نه صحیح کېږي. همدا خبره په بهرائق لومړي ټوک پنځه سوه اته پنځوسمه صفحه کي، خلاصة الفتاوی لومړی ټوک څلور پنځوسمه صفحه کي، مجمع الانهر لومړی ټوک یو سلو اته څلوېښتمه صفحه کي او زموږ ستاسي په مشهوره فتاوی شامي دویم ټوک دوه سوه دوه پنځوسمه صفحه کي ذکر شوې ده.